ان تبتغو دا چې لټوي تاسو مې معالکم په خپل مالونو سره محسنینا چې تاسو اراده لرون کیي د نکاح غیر مسافهین او نه ای بدکاری کوونکی فمستمتعتم به هغه چې فائدہ واخلې تاسو پاغه سره من هن دې زنانو نه فاتو هن ور کوي دوی ته جوړون مہرن دوی فریدوا فرض کړی شوی چې یریږي هغه د ګناه نه منکم د تاسو نه وان تصبرو دا چې تاسو صبر وکړي او الله طاقت درکې او د آزاد وسیلو زنانو سره نکاح وکړي خیر لکم نو دا ډېر غوړه د تاسو لپاره والله غفور الرحیم الله دې بخون کې او مهربان ان الله بشک الله کان ذی علیمن فوها خبیر او خبردار وعبد الله عبادت او بندگی کوي دی الله ولا تشرکو به شیئا مشرک وی دی الله سره شی وبال والدین احسانا د مور او پلار سره احسان او نیکی کوي وبذل قربا د خپل خپلوانو سره والیتاما د یتیمانو سره والمساکین او د والذین کسان ينفقون اموالهم چې خرج کوي خپل مالونه رعا الناس د پاره د خودنې د خلکو ولا یؤمنون بالله ایمان نساتی په الله ولا بالیوم الاخر او نه پر زرستنی ومن یکون الشیطان له قرینا او هغه څوک چې شیطان داغه د پاره دوست فسا قرینا نو بددا شیطان مرګره وما ذا علیہم او سبو جو ضرر به پدوی لو آمنو کده ایمان روړو بالله په الله رب العزت باندې والیوم الاخر او په ورځ رستنی وانفقوا او مال لګولې و مما داغه مال نه رزقهم الله او چې الله دوی له رزق ورکړي وکان الله بهم علیم او دی الله په دوی باندې پوها په دې خپل امتیانو به گواهی وکي یوم اذن په دغه رزبانی یود الذین کفروا خوخه بغنیا کسان چې کافرو وعصوا الرسول او نافرمانی کړی د پیغمبر لو تسوا بهم الارض او حال دا دی چې تاسو سکارا په نشه کې د نشې په حال کې مستنزدې کېږئ با حتا تعلمو تر دې چې پوه شئ تاسو ما پاس باندې تقولون چې وایي تاسو ولا جنبن او منځ دې کېږئ مستپحالت د جنابت کې الا عابر سبیل مگر دا چې تیریدون کې لاري او واور زمون خبرې وانظرنا انتظار راتو کا لکان خیر لهم نو خامخاړې رغور به دوی نه پارا واقوم او ډېر لوی دی انصاف خبره به ولکن لعنهم الله لیکن پلانت کړي دی دوی الله بکفرهم په سبب د کفر د دوی فلا یؤمنون الا قلیلا نو ایمان نه وروړي دی مگر لغونته لږ غونتی ضعیف ایمان راړي چې داغه سه اعتبار نشته یا ایها الذین آم یا ایها الذین اوتل کتاب اے ها کسانو اوتل کتاب چور کړه شوی د کتاب امنو ایمان راړی بما پا کتاب نزلنا چرا نازل کړه مونږه مصدقن تصدیق کون کړه لما لا کتاب ما کوم چې تاو سره من قبل مخکره دینه انت می سوجوهن فیذن پدا وخت کې لا یوتون الناس وربن کې دی خلکو تنقیرا په برابرۍ دا غنری دا د کجوري دا اډو کې ام یحسدون الناس آیا حسد کوي بلکې حسد کوي د خلکو سره علاما آتاهم الله پاغ سبانی چې ورکړي الله دوی ته من فضله خپل مهربانینا فقد آتینا آل ابراهیم الكتابا بشک ورکړو مونږه اغا اولاد او قوم د ابراهیم علی السلام ته کتاب والحکمتا او په اولاد د ابراهیم علی السلام کې باز ته مونږه پیغمبري ورکړې وا واتینا هم ملکن عظیما او ورکړو مونږ دوی ته بادشاہی لویا نعم ما يعزكم به یعنی ډېر خده هغه شی چې نصیحت درکوي تاسو ته به پاغه باندې ان الله بشک الله کان د سميع بصير اوریدن کې اولیدن کې یا ایها الذين امنوا ایمان والو اطیعوا الله واطیعوا الرسول تابعداریو کوي د الله او تابعداریو کوي د رسول الله او اول الامر منکم دا فیصله د الله کتاب او سنت د پیغمبر ته واپس کول خیر ډیر غره دی واسن تاویلا او ډیر خیست دی پان جام کې علم ترت ګورین للذین کسانو ته زعمون چې ګمان کوي انهم امنو چې یقینا دوی ایمان وروړي بما پا کتاب انزل الیک چرالی گلی شوی دی تا تا دا چې ګمراهان کی دوی دلالم بعیدا په ګمراهی لري سرا و اذا قیل کل چویل شلوم دی تتعال اور شیل ما انزل الله هغه کتاب ته چې الله را لېګلې ویل رسول او راشي طریقو د الله د پیغمبر ته راشي د الله رسول ته چې د فیصلو کې زرد چې وربکم غد تاجر نازویم اجر لوی وما لکم سشوی دی تاسو لا تقاتلون فی سبیل الله چې تاسو جهاد نکوي د الله لار کې والمستضعفین من الرجال او هغه کمزوري د سړو نه او النساء او د زنانو نه ولولدان او د ماشومانو نه هر کله چې فرض کړي شو په دی باندې جهاد په مدینه منوره کې اذا فريق منهم ناس اپی وړل د دوینا یخشون الناس یرید الخلقن کخشیت الله پشان یرید الله او شد خشیا یا ډیر سخ پیر کی وقالو ویلو دی ربنا ایزم غرب لما كتبت علينا القتال اولی دی فرض کو په مونږ باندې جهاد لولا خرتنا اولی دی رستو کولو نه مونږ لاجلن قریب انټرنیټی نږدې پوری چې دا مرګ په خپل بستر راغلی وي قل ورته وای متاع الدنیا قلیل فائدہ د دنیا لغنت دا تقول چې تا ورته ویلی وی والله یكتب والله لکی ما سیبیتون چې دای پشپې شو ګیره کوي فاعرض عنهم نو مخواړه ود دوینا وتوکل الله بر وسو کپ الله بانی وکفا بالله وکیلا کافی الله ذمہوار او سوک د رښتونی د الله نه حدیث په وینا او خبره کې فما لکم سشوی دی تاسو لره فل منافقین په بار د منافقانو کې فئتین چې دو ډلې کېږي والله ارکسهم الله لا کړي دی دوی بما کسبو په سبب دا غي چې دای کوم عمل کړی دی الا الذين مگر کسان يسولون الى قوم چې غي پی وشي دی او داسې قوم سره بینکم وبینهم میثاق چې پمن تاسو پمن داغوي کی واده وی او جاءوکم یا راشی تاسو ته حسرت صدورهم تنګي وسینی د دوی ان یقاتلوکم تاو سره د جنگ کولنا او یقاتلو قومهم یادا چې د جنگو کې د خپل قوم سره نو به پریک دی ولو شاء الله وکد الله خو خشوي وي لسلط وهم علیکم خامخازو رور کړي به وي دی پتا سبحان فلقاتلوکم نو خامخا تاو سره به جنگ کړي وي فین اعتزلوکم کچری دی جدا کیږي تاسو نه ډډ کوي د تاسو نه اړه کوي تاسو نه فلم یقاتلوکم نو دی جنگ نه کوي تاسو سره والقوا الیکم السلام او پیش کوي تاسو ته صلح فما جعل الله لكم نن غرزول الله تاسو لرا لهم بدوی باندې سبیلا سلا رد جنگ کولو ستجدون زرد چوب ممی تاسو آخرین نور یریدون ای بیراد لری ایامنوکم دا چې امن حاصل کی تاسو نه د منافقت په طریقې ویامنو قومهم او امن حاصل کی د خپل قوم نه د اتفاق په طریقې فإن لم يعتزلوكم کچری دای نو جدا شوی د تاسو نه کچری دای اړه خوډډ نو کړی تاسو نه ويلقوا اليكم السلام او نیو پیش کړی تاسو له صلح ويكفوا ايديهم او نیو بن کړی لاسونه خپل تاسو د جنگ نه تیار کړی دی الله د پر عذاب لوی یا ایها الذین آمنو ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل الله کله چې سفر کوئ د الله په لار کې فتبینون لټون کوئ ولا تقولوا موائل منا شات القا چې هغه پیش کی الیکم السلام د وجه د خیانت او د نقصان کوونکو نه خصوما جګړ مار واستغفر الله بخنو غواړه د الله نه ان الله بشک الله کان غفور الرحیم بخون کې رحم کوونکې ولا تجادل جګړې مکوا عن الذين لا کسانو طرف نه اختانون انفسهم چي په خیانت او نقصان کې چولې دي خپل ځانونه ان الله بیشک الله لا يحب محبت نساتی من لا چا سره کان خوانا چې غده خیانت کوونکی اسینا ګناګار یستغفرون من الناس دی شرمیږي د خلکو نه ځان پټوي د خلکو نه ولا استغفرون من الله او حیا نه کوي د الله نه وهو ما هم او دا الله د دې سره موجود دی په اعتبار دی لم یری بیتونا کله چې مشورې کوي د شپې ما حالا يرضا الا من مگر آسو کمر بی صدقتن چاگا حکم کئی کخپل جرگ کی خیر خیرات او معروف یاد سنی کئی او اصلاح بین الناس یاد صلح کولو په مند خلقو کی ومن یفعل ذالک او چا چوکل دا کارونه ابتغاء مرضات الله د پاره د لټول درزاد الله اړو موږ د کمپل چې دی وړي ونسله جهنم وردن ملوک جهنم تا وساعت مسیرا او بد دا جهنم زیر ورتلو ان الله بشک الله لا يغفر مبخي اي يشرك به دا چې شرک کړی شي دی الله سره دا ګناه نه بخي ويغفر ما کوي ما ګناه نه دون ذلك چې غیر لا وخت کته دی شرک نه لمن هغه چاته یشاء چې خوښ شي ومن یشرک بالله او هر هغه چا چې شرک کوي الله سره فقد ضل ضلالا بعیدا بیشک دې گمراه شوی دی په گمراهی لري سره یدعونا مرا بلی دی من دونی سوا دا اللہ لئلہ ناسا مگر جنانا مگر مری مخامخا بدلی د پیدایش د الله ومن يتخذ الشیطان ولیا هر هغه چا چې ولګ شیطان ولیا د څومر ګره من دون الله سوا د الله نه فقد خسرا بیشک تاوانی دی خسران مبینا پتاوان خکار سرا ولا یظلمون نقیرا ظلم دی نکړي چې دې سره په برابرۍ د لري د هغه د کجوري د اړو کې ومن احسن دینا سوق دې ډېر خسته په دین کې من دا چان اسلام وجهه چې تابع کړي دې خالص کړي دې خپل مخ یې خپل ځان لله الله تعالی په باره د یتیمانانو زنانو هغه زنانو کې لا تیتیمهن چې تاسو نور کوي دوی ته ما هغه کتب لهن چې فرض کړی شوی د دوی دپاره د میراث نه او د مهر نه وترغبونا دمانا غانی مخروی تاسو ان تنکیهن دا چې دی سره نکاح کوي یا وترغبون من سات ان تنکیهن چې نکاح ور سره کوي والمستضعفين من الولدان او کمزوري د ماشومانو نه وان تقومو او دا چې دی دی تاسو له تامه لپاره دی چې مانانو بالقسط تعدل او انصاف نشته ګنا په دې دواړو باندې او یصلح دا چې صلح وکي بینهما په خپل منځ کې صلح صلح کول والصلح خیر صلح ډیر غوړه وا واحذرت الانفس الشح واحذرت الانفس الشح حاضر کړی شوی نفسونو ته دخول دلو کی دزل آغا محبت یادو ولن تستطویعو چرم طاقت نشی لرلے ان تعدلو بین النساء دا چې عدل او انصاف دو کوي تاسو په مند زنانو کې پاغه اعلان د زړه کې چې هغه اختیار کې نشته وَإِن تُصْلِحُوا کچر تاسو اصلاح کداغ کارونو چې تاسو پکې فساد راوستي او د زنانو د حقونو نه وتتقوا او د الله نو وریږي فإن الله بشک الله کان غفور الرحیم د بخون کې مهربان مضبوط ولار کلک ولار بالقسط تعدل و انصاف شهدا گواهان لله د پار دریا د الله ولو علی انفسکم اگر کدا گواهی تاسو په خپل ځانونو باندې او الوالدین یا تمور او پلار وی ولقربین په خپل خپلوانو ان یکن غنیوم کچری دا پچا چې گواهی کوي مالدارا او فقیرا یا غریب فالله اولا بهما الله ډیر مهربان دی دی ما په دې دوه باندې متا سنا فلا تتبع الهوا تابعداري نکوي د خواهش ان تعدلوا دا چې تاسو انصاف نکوي وان تلوا کچری جد مواړو د گواهینا گواهی دې کو غلطه او توری الذين دو يتخذون الكافرين گا يلدي نسي كافران وليا دوستان من دون المؤمن ملاود مؤمناننا أيبتغون عندهم العزة آیا دی کافران سر عزت فإن العزة لله جميعا ان المنافقین یقینا منافقان یقینا منافقان یخادعون الله دوک کوي د الله سره وهو خادعهم او دا الله دې دې کې سزا ورکړي دي تا لا اله اولای نخو په حقیقت کې د کافر مرګري ولا اله اولا او نه په حقیقت کې د مؤمنانو مرګري هر دې کې خپل فائدہ لټي ومن يضلل الله واسوب چلو گمراه کی فلن تجد له سبیلا چرې د مومن دا غو پار لار د هدایت